فبما رحمة من الله لنت لهم دا احد په غزا کې صحابه کرامو نه بعضې کوتاهي وشوله په هغې ورته تنبیه ملو شوله او د ماتې اعلان الله پاک وکړو بیا ورپسې دا نصیحت ورته وکړی شو چې دا منافقان دا د لستوڼې مار دی د دوی نه ځان ساتئ د دې په مکر و فریب کې مه راځئ د احد په دې جنګ کې سخته خوفناکه غلطي شوې وه زبردسته کوتاهي شوې وه شاید چې پیغمبر علیه السلام زړه مبارک هم د صحابه کرامو نه خفه شوي وي شاید چې په زړه مبارک کې دا راغلي چې دوی سره بیا مشوره نه کوم د دوی په مشوره به کار نه کوم نو الله پاک یو عجیبه انداز کې د دې صحابه کرامو سفارش پیغمبر علیه السلام ته وکړ اول الله پاک د خپل طرف نه د معافی اعلان وکړ ځکه چې الله ته معلومه ده چې پیغمبر علیه السلام که غوسه کوي که غم کوي نو د ځان دپاره نه د الله د رضا دپاره یې کوي بیا ورته الله فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم یعنې ته د الله په رحمت او مهربانۍ د صحابه کرامو ته نرم شوي کل اخلاق دی وی کل خوی دی وی که ستا په ځای باندې بل څوک وي نو پته نه لګي چې په داسې سخته معامله کې دې سره به څه چل کو دا خو د الله مهرباني ده چې ستا غوندې مهربانه پیغمبر دې امت ته ملوړي خدای مکه فرض کړه پیغمبر علیه السلام زړه مبارک سخت وي مزاج یې سخت وي نو دا صحابه کرام به د پیغمبر علیه السلام نه چاپېره څنګه راټول شوي وي که دوی نه غلطي کېده او پیغمبر علیه السلام په سخت دوی باندې هر یو رانیو سزا یې ورکوله یا خو به د یرې ته ته تښتېدلي وو یا به د شرمه نږدې نه راتلل نو د دې صحابه کرامو هغه سعادت او نیکبختي هغه ورکه شوې وه دوی به محروم پاتې شي د مسلمانانو دا ډله به خوره وره شوې وه خو الله پاک پیغمبر علیه السلام له نرم زړه ورکړی دی نرم خوی یې ولې ورکړی دی نو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو اصلاح هم کوي او که د صحابه کرامو نه څه کمی وشي کوتاهي وشي په هغې کې شمپوشي هم کوي نو که احد میدان کې صحابه کرامو نه د پیغمبر علیه السلام متعلق څه حقونو کې کمې راغلي وي الله سفارش کې چې معافې کا الله خپل حق وربخلی دی معاف کړي دي ته معاف کا او د دې صحابه کرامو د زړه خوشحالولو لپاره دوی ته دعا مو کا الله نه سوال وکړه چې زما دا ملګري یا الله وبخښي نو دا صحابه کرام چې زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي دوی چې ستا دا ښکلی مزاج وویني دا روڼ تندي وویني نو دوی به مطمئن شي زړه به خوشحاله شي او یوازې معافي کول نه چې بس صرف اودې بخل آینده چې بیا کوم معاملات پیښیږي دوی سره بیا هم مشوره کوه مشاورهم فی الامر او کله چې مشوره وشي نو د مشورې نه پس چې کومه فیصله وکړله نو توکل او باروسه بیا په الله کوه ځکه چې متوکلین دا د الله خوښ دي مشوره دا به چا سره کې مشوره به د هوښیارو خلکو سره کې عامو خلکو سره عوامو سره پس په سبب د دې په رحمت د الله پاک باندې لنت لهم ته دوی ته نرم شولې فبما رحمت من الله پس د الله د رحمت په وجه باندې لنت لهم ته صحابه کرامو ته نرم شولې زړه دې ورته نرم دی ولو كنت فظا که چېرې ته سخت خوی والا وې غلیظ القلب سخت زړه والا وې لانفضو من حولک دا ملګري به ستا د چاپېره تس نس شوي به خوار واره به فاعفو عنهم نو ته دوی ته خپله معافي وکړه واستغفر لهم او د الله نه ورله معافي وغواړه وشاورهم فی الامر او په کار کې د دوی سره مشوره کوه فبما رحمت من الله پس په مهربانه د الله لنت لهم تدوی ته نرم شلې واستغفر لهم او دوی دپاره د الله نه معافي غواړه وشاورهم فی الامر او دوی سره مشوره کوه په کار کې وشاورهم فی الامر مشوره ورسره کوه د پیغمبر علیه السلام مشورې ته څه حاجت دی چې څه پېښېږي خو د الله د طرف نه ورته وحی راځي په هغې باندې کار کوي نو د صحابو سره د مشورې څه ضرورت دی واقعي د پیغمبر علیه السلام مشورې ته حاجت نشته دی خو چې د صحابه کرامو سره مشوره وشي نو د هغوی پې زړه ښه شي چې ګوره موږ نه یم پکې تپوس که زموږ مشوره یې هم واخېسته یو دا چې د هغوی پې زړه ښه شو او دویم دا چې پیغمبر علیه السلام امت ته د مشورې تعلیم ورکوي پیغمبر علیه السلام خو همیشه به دې سره نه وي چې کار پېښ شي نو څه به کوي چل ورته ښیي مشوره وکړي نو په مشوره کې خیر وي پیدا وي پکې نو پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو سره مشوره کوله په دې کې د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم پکې خیر دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو بنده د یو کار اراده وکړي او د مشورې نه پس د کار کولو یا نه کولو فیصله وکړي نو الله پاک دته د صحیح او فیدې هدایت ورکوي د صحیح کار او د فیدې د کار هدایت ورته کوي چې مشوره وشي د هغې لپاره د هغې یو کار کولو یا نه کولو فیصله وکړي یو بل حدیث مبارک کې دي چې کله ستاسو حاکمان ستاسو کې بهترین خلک وي او ستاسو مالدار خلک سخیان وي او ستاسو معاملات خپلو کې په مشورې سره کیږي نو د ځمکې مخ ستاسو لپاره بهتر دی ژوند درله بهتر دی او چې کله ستاسو حاکمان بدترین خلک وي او ستاسو مالدار خلک شومان وي او ستاسو معاملات ښځو ته وسپارلی شي اختیار هم د ښځو شي نو بیا د ځمکې خېټه کې دفن کېدل تاسو لپاره بهتر دي د ژوند نه بیا د مرګ ښه دی چې مالدار خلک هم شومان وي او حاکمان هم بدترین خلک او اختیار هم د ښځو شو نو بیا درله مرګ ښه دی مطلب دا چې کله تاسو باندې خواهش پرستی غالب شي او بیا د خو او د بدو نه نظر قطع کی د پیدمن او د نقصانی چیز نه نظر قطع کی او صرف د خود د خوشحالولو لپاره معاملات خود ته وسپاره نو دغه وخت کې بیا د مرګ بهتر دی دا مطلب نه چې ښځې سره مشوره نه کوي مشوره کوه د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو داسې د نورو نیکانو خلکو مشورې بیبیانو سره راغلي دي خو اختیار به د سړي وي د ښځې نه لکه ماشوم چې د تینه پرې کې عن تراب منهما وتشاور خدای قرآن کې ویلي ښځه او خاوند به مشوره وکړي دواړه په رضامندۍ ماشوم د تینه پرې کوي دې دی کې دې مسله کې خود بس پوره د ښځو اختیار دی چې کله ماشوم د تینه پرې کوي سړي ورسره څه کاري خو بیا هم خدای وایي دا کار د سړي او ښځې سره مشوره وکړي په رضامندۍ او په مشوره کار وکړي کم بنده نه چې مشوره غواړي نو هغه به هوښیار سړی وي او بیا چې کم بنده چا له مشوره ورکوي نو د داسې کار مشوره به کوي لکه چې ځان دپاره یې کوم خوښي نو د حقې کار مشوره به ورکوي دا نه چې ځان له خوښ نه دی او بل ته داسې کار وکړه مشوره به په کومو کارونو کې کوي کم کار چې په قرآن او په حدیث کې واضح معلوم دی هغې کې به مشوره نه کوې لکه مونځ کوم که ونه کوم ولې بیا لکه دې کې به ته مشوره کوې چې مونځ کوم او که ونه کوم او روژه ونیسم او کله نیسم او حج له لار شم که لار نه شم او زکات ورکم که ورنه کوم دې کې مشورې مه کوه دا خو د خدای حکم دی بغیر د مشورې د خدای حکم دی په دې عمل وکړه البته دا مشوره کولی شي چې سږ کال حج له لاړ شم که بل کال له لاړ شم دا مشوره کولی شي او مونځ فرض دی په یوه بجې وکړمه که په باندې په یوې وکړمه که په یوه نیمې وکړو راځئ ملګرو مشوره کوو چې موږ په څه وکړو دا مشوره کولی شي یوه په باندې یوه یوه نیمه په څه وکړو دا مشوره به نه کوې لکه ماسپښین مونځ وکړو که پرېږدو نه کې به مونځ دا مشوره به هم نه کوې چې بس د ماښام مونځ مو کو او ستړی ستومان یو د ماسخوتن دا مونږ ورپسې وکړو چې بس په وخت ودې شو نو دا خو څه د ماسخوتن دا مونږ د ټیم نه مخکې کېږي نو دا په مشوره کېږي دا خو د الله حکم دی چې د ماسخوتن ټیم داخل شي هلې به کې نو جیز ناجیز به پکې ګورې هسې نه چې بس ټول کار په مشورو کې او جیز ناجیز ته یو نه ګورې نو کوم حکم چې واضح ته ورباندې قرآن او حدیث کې شته هغې کې ستا د مشورې ضرورت نشته نو مشوره چې غواړي د عقلمن بنده نه به مشوره غواړي ناپوهه بنده نه مشوره غواړم په یو مسله کې د ډېرو کسانو رای یو طرف ته شي او د لږو کسانو رای بل طرف ته شي او د دې لږو کسانو رای دام د شریعت مطابق وي مخالف د شریعت نه نه وي او د ډېرو دا رای هم مخالف د شریعت نه نه وي نو بیا د اکثریت خبره ومنه او چې کله فیصله وشوه او اراده دې وکړه نو فاذا عزمت فتوکل علی الله چې اراده دې وکړله نو بیا توکل او باروسه په الله پاک باندې وکړه خدای مکه په دې مشوره کې تا ته څه نقصان ورسېده نه بیا څوک ملامته کوه مه خو تا وې نو ستا ومنل نو دا نقصان راته ورسه دا پېغورونه مه کوه بس دا به د الله له طرف نه مقرر وه فلا غالب لکم نو هیڅوک په تاسو باندې غالب نشته و ان یخذلکم فمن الذي ينصركم من بعده او که الله در سره امداد نکي و ان یخذلکم که الله در سره امداد ونکړي فمن ذا الذي نو پس څوک د هغه کس ینصرکم چې امداد بر در سره وکړي من بعده د الله نه پس چې الله امداد نه کوي نو بل څوک دی هېڅ څوک نشته وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله پاک باندې فليتوكل المؤمنون پکار دي چې باور وکړي مؤمنان الله پاک باندې باروسه وکړي د باروسې لایق د الله پاک ذات دی دا الله زبردست دی نو مسلمان له پکار چې په الله باروسه وکړي الله د مسلمانانو کوتاهي معاف کړله او پیغمبر علیه السلام ته هم حکم وکړ چې تم ورته معافي وکړه او بیا مخکې فرمایي د چا خبرو پسې زما او خالص په الله باروسه وکړه نو چې د الله امداد در امداد در سره شو نو ته به غالب لکه بدر میدان کې د الله امداد راغی نو صحابه کرام غالب شو څه پټول او خیانت کول واقعا د بدر داسې پېښه شوې وه چې مال غنیمت په لاس باندې راغی راجم شو نو په دې کې یو صادر غیب شو د مال غنیمت یو صادر غیب شو بعضې خلکو وویل شاید چې پیغمبر علیه السلام دغه صادر ځان لاغشتي وي دا وینا چې چا کړې ده نو دا خو یا منافق او منافق کوي داسې خبرې او دا هم ممکنه ده چې یو ناپوهه مسلمان داسې ویلي او په دې خیال چې شاید چې پیغمبر علیه السلام ته د الله د طرف نه دا اختیار وي د الله په حکم دی هغه شي نو الله پاک آیات نازل کړ چې ما کان لنبی ان یغل پیغمبر لا مناسب ندی چې هغه خیانت وکړي او د پیغمبر په باره کې دا ګمان مه کوه چې خیانت به کړي د غلول معنا خیانت خاص کر مال غنیمت کې خیانت کول په مال غنیمت کې غلا کول دا د عامو غلاګانو نه خطرناک غلا ده مال غنیمت د ټول لښکر حق وي نو که دې کې یو بنده غلا وکړله نو د سوونو د زرګونو خلکو خل شو نو که چېرې دې بیا وایي چې دا حق زه رسول غواړم نو چا چا ته به یې رسوي دغه سوونو او زرګونو خلکو ته نشي رسولی نو د ده غاړه بیا نه خلاصېږي او که دې معافي غواړي نو دې به د چا چا نه معافي غواړي د دې خلاف که د یو بنده نه چا غلا کړي نو یا خو به یې دغه بنده ته ور ورسې یا به ورته ما معاف کړه نو د یو کس کار اسان دی او داسې د سوونو د زرګونو کار ګران دی په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام ته مال غنیمت راجمع شو بلال اعلان وکړ چې چا سره سی راجمع کې ټول راجمع کړل او پیغمبر علیه السلام بیا هغه تقسیم کړل صحابه کرامو باندې دې نه کس دې نه رستو یو صاحب هغه سره داسې د وړې یو پړی هغه راوړو په ما سره خدا پاتې شو زما خیال نو داواله پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین په امت د مور او پلار زیات مهربان وته دا زه څنګه والم دا په ټول لښکر کې زه تقسیمولی شم چې تا نه والم زه ته پېښو د قیامت ورځ پېښو سېدنه نه علم وړی د تارونو نه یو پړی جوړ شوی دا به ټول لښکر له څنګه رسېږي یو یو تار یې نه رسېږي نو دا رسول ګران دي اوس یې زه نه علم څه پېښه او قیامت پېښه نو مال غنیمت کې خیانت کول غلا کول دا د نورو غلاګانو نه سخت جرم دی دی کې د ټول مخلوق حق دی نو کم کس چې مال غنیمت نه غلا وکړه د قیامت پر د غلا به ورته په دې سر باندې بار کړي په دې سطح او په اوږو به ورته بار کړي که چا اوښ پټ کړی دی اوښ به یې ورته په اوږه سور کړي او اوښ به چغې وایي زه د غنیمت مال وم دې سړي پټ کړی ما اعلان به کوي که ګډه چیلې وي په دې سټ به ورته سړی چغې به وایي که نقدې پیسې وي په دې سټ به یې ورته ایښي او چغې به وایي نو په قیامت کې به شرمېږي نو مال غنیمت دې کې خیانت ډېر سخت جرم دی یو مطلب یې دا شو چې مال غنیمت کې خیانت کول دا د پیغمبر کار نه دی او بل د احد په غزا کې پیغمبر علیه السلام خفه شو زخمی شو صحابه کرامو ته پرې معافي وکړله نو اوس چې صحابه کرامو ته معافي وشوله الله دې صحابه کرامو له یو قسم تسلي ورکوي چې زړه کې ګورې وسوسه را نه ولي چې پیغمبر علیه السلام خو په ظاهره معاف کړم او زړه کې رانه خفه دی هسې نه چې مقرا شي نو په بله موقع کې رانه دا زور ونه باسي نو الله صحابه کرام مطمئن کړل چې زما محبوب ګورې داسې نه کوي چې په خوله یې یوه او په زړه یې بله چې په خولې د تویلي چې ما بخلې په زړه کې بخلې دی نو لکه دا وسوسه مه راوله د پیغمبر کار دا نه دی چې په زړه کې یو څه او په ظاهره بل شو او بل دا چې صحابه کرام الله پاک پوهیږي چې د پیغمبر علیه السلام عظمت او عصمت دا هر وخت په زړه کې را حاضر ساته پیغمبر علیه السلام د دې ټول مخلوق نه د اوچتې درجې دی او پیغمبر علیه السلام د دې ټول مخلوق نه زیات پاک دی او ډیر امانتګر دی دا په ذهن کې هر وخت حاضر ساته نو د پیغمبر علیه السلام باره کې چې ته بېهوده خیال دې ورته رانشي چې ته دا ګمان ونه کې چې مال غنیمت کې به څه شی پټ ساتلی ځان دپاره او دا وینا شاید چې په دې وشوله چې په کنډو پنځوس تیراندازو هغوی خپله مورچه پرېښودله ولې هغوی له به پیغمبر علیه السلام پوره حصه نه ورکوله ولې بعضې څیز به یې چې پټ ساته نه دا ډله نه وباسه چې ګوره پیغمبر علیه السلام څه شی پټوي نه نو پیغمبر علیه السلام الله پاک ښکلي خوی والا ښکلي اخلاق والا پیدا کړی دی ستاسو د غلطۍ معافي درته کوي نو تاسو به هم د پیغمبر علیه السلام د عظمت شان خیال ساتئ زړه ته به داسې معمولي کمزورې خبره د پیغمبر علیه السلام باره کې نه راولي اما کان لنبی مناسب ندی یو پیغمبر د پاره ای غلا چې څه خبره پټه کی یا څه شی پټ کی څه خبره هم نه پټوي او څه شی هم نه پټوي یو جهاد کې کامیابي وشوله او د یو کافر په باره کې پیغمبر علیه السلام د قتل اراده کوي چې دی به جنبې نه پرېږدم چې جنګ قلار شو دریم ځل بیا په څلورم ځل یې رامخکې کړ نو بس پیغمبر علیه السلام لاس ورکړو بیعت یې ورسره وکړ صاحب یې مسلمان کړ نو بیا داسې وکتل وی تاسو کې یو مو خیار نه و چې درې ځله مې ته مخ واړو خو وژلې به مو که نه یو صحابي ورته وایي وی د سترګو په اشاره به دې راته ویلو که نه سترګه به دې واړو نو زه به پېښه نو ما به دې سټوالې د سترګه په اشاره به دې راته وي وی پیغمبر علیه السلام ورته چې نبی له دا مناسب نه وي چې دا پټه د سترګو خیانت وکړي دا هم خیانت دی چې سترګه ته چې مړې کا خو بس په اندازه پوه شه مخ مې ترې واړوه نو دا پټې اشارې دا هم د پیغمبر سره نه ښایي مال غنیمت کې غلا او خیانت وکي یا اتی یا اعتراف شي دي بما فعل مال غنیمت غلا سره غله چې د پټکړی وي یوم القیامت د قیامت پر ثم توفا كل نفس بیا پورا پورا بدله به ورکړي شي هر یو نفس ته ما کسبت چې د نفس هم کسب کړي وي وهم لا یظلمون او په دې به ضرر ظلم هم ونه کړی شي افمن اتبع رضوان الله آیا پس هغه څوک چې تابعداري د الله د رضامندۍ کړې وي کمن باء بسخط من الله آیا دې د هغه چا سره برابر دی چې رجوع یې کړې ده په غصې باندې د الله څوک چې په غضب اخته دی نو هغه او څوک چې د الله رضامندي غواړي دا برابر دي نه افمن اتبع رضوان الله آیا هغه څوک چې تابعداري د الله د رضا مندۍ کړې ده کمن باء بسخط من الله آیا دې په شان چې د هغه چا دی آیا دې د هغه چا برابر دی باء بسخط من الله چې د رجوع کړې ده په غصې د الله والله بصیر بما یعملون الله پاک بصیر لدن کې دې بما په هغه سبحان یعملون چې دوی عمل کوي نو نبی او غیر نبی برابر نه دی هم درجات عند الله د پیغمبر علیه السلام د ټولو نه اوچته درجه او پسې د نورو خلکو د هغوی د شان مناسب درجې دي نو نبی او غیر نبی برابر نه دي نو دا د تمې او د لالچ کار دا د پیغمبر کار نه دی یو پیغمبر هم لالچ نه کوي نو الله ته ټول معلوم دی چې کم د کمې درجې دی د ټولو کارونه الله ویني نو الله داسې کم همته او لالچي نه پیغمبر کوي کم همت او لالچي الله پیغمبر کوي نه نو پیغمبران د لالچ نه بالکل پاک لقد من الله على المؤمنين فتحقیق سره الله پاک احسان کړی دی په مؤمنانو باندې لقد من الله فتحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا چې په دوی کې را لېږلی دی یو پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نه د دوی د قوم نه دی د دوی د جنس نه دی انسان دی پیغمبر یې رالیږلی دی هم دوی سره ناسته پاسته خبرې اترې کړې دي د دوی د ژبې دی د دوی د قوم دی هر قسمه انوار او برکات دا قوم د دې پیغمبر نه حاصلولی شي په اسانه باندې دا خلک د دې پیغمبر علیه السلام د حالاتو نه د اخلاقو نه د ژوند تېرولو نه امانتدارۍ نه پاکبازۍ نه ښه واقف دي ځکه د خپل قوم سړی دی د خپل خاندان دی اوس که دې معجزه ښکاره کوي ډېر په اسانه به خلک ومني فرض کا پیغمبر چې دی نو انسان نو او یو پیری خدای پیغمبر کړی وي یا یو فرشته پیغمبر کړی وي او هغه معجزه ښکاره کوله نو خلکو وی چې دا خو د دغه نوع او د دغه قسم دا د هغوی خپل کمالات ټول داسې کولی شي نو بیا به دا چا معجزه معجزه نه ګڼله او چې انسان انسان ته معجزه وښیي نو پوه شي چې دا د ده کار نه دی دا د الله کار دی نو معجزه د پیغمبر او کرامت د ولي خاص فعل الله دی د بنده په دې کې وس او اختیار نی د الله په اختیار باندې کېږي نو دې آیاتونو کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام شان بیانوي حالت یې بیانوي نو د پیغمبر علیه السلام څلور شان دی دی کې بیانېږي یتلو علیهم تلاوت به کوي یتلو علیهم آیاته د پیغمبر علیه السلام یو ډیوټي تلاوت د آیاتونو دی دا ظاهري معنا په دې باندې خو عرب اهل زبان دي پوهېدل عمل یې پې کوو او دویم دویمه ډیوټي د پیغمبر علیه السلام ویزکیهم پیغمبر علیه السلام به د دې خلکو تزکیه د نفس کوي صفایي به کوي نو د دوی دا زړونه دا به د هر قسمه ګنده خیالاتو نه ګنده سوچونو نه ګنده عقیدو نه به پاک ساتي د شرک او د کفر نه به پاک ساتي نو دا زړونه به ولا لکه د ریګمال اومږي چمکدار به شي اوس دا چمک د مسلمان د بې زړه نه د الله پاک دا آیاتونه په دې کې چې کوم عام مضامین دي په هغې باندې عمل به کوي د پیغمبر علیه السلام په صحبت باندې په توجه باندې د الله په حکم به دا چمک دوی ته حاصلېږي او بل بله ډیوټي د پیغمبر علیه السلام دا ده ویعلمهم الکتابه پیغمبر علیه السلام به دې قوم ته تعلیم ورکوي د کتاب د کتاب الله چې کوم مراد دی هغه به ورته بیانوي نو په عربۍ باندې خو عرب پوهېدل او په دې قرآن کې داسې آیاتونه شته چې په هغې باندې عرب په مطلب نه پوهېږي چې د دې نه مراد د الله څه دی نو پیغمبر علیه السلام د الله هغه مراد ورته بیانوي ويعلمهم الكتابه یا یو لفظ دا شي چې د هغې ګڼې معنې وي نو دې ځای کې د الله کومه معنا مراد ده د پیغمبر علیه السلام حق معنی ورته وښي نو درېمه ډیوټي یعلمهم الکتاب او څلورمه ډیوټي ویعلمهم الکتاب والحکمة د حکمت خبرې به هم بیانوي د هوښیارتیا خبرې هغه د راز خبرې هغه پیغمبر علیه السلام بیانوي نو دا د پیغمبر علیه السلام څلور حیثیتونه په دې ځای کې الله پاک بیان کړل لقد من الله على المؤمنين فتاقی سره الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا چې په دوی کې یو پیغمبر را لېږلی دی من انفسهم د دوی د نفسونو نه دی یتلو علیهم آیاته هغه لولې په دوی باندې آیاتونه د الله ویزکیهم او پاکوي دوی لره د ګنده خیالاتو عقایدو نه پاکۍ د ګنده خویونو نه ويعلمهم الكتاب والحکمت او دوی ته تعلیم ورکوي د کتاب الله والحکمت او د هوښیارتیا د خبرو د احادیثو وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین اگر چې وتی مخکې د دې نه په ښکاره ګمراهۍ کې چې قرآن نو نازل شوی نو دا خلک اختار خلک سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا